څنګه چې په ترتیب نزول کې دی دا سه په ترتیب مصحف کې پدې کې مسله د الله د وحدانیت وا دا د ټول آسماني کتابونو نه جوړ پدې کې چاغه مسله د الله د وحدانیت دا حوامیمو ربط نامی همشته ده د نوم ربط د مؤمن سجده شو د شورا د مؤمن سجده شو د شورا د انبیاء د زخرف غونته دوخان وړ کفر جاسیه شو د دوخان کې لګي بشي جاسی کیا کې ویل په ګونټ باندې پړمخه نسکور بشي احکا احقاف کې ویل د شګو ډېرې بشي نو سورته محمد کې ویل د محمد رسول الله تابع شام سورته فتح کې ویل الله تعالی فتح درکې سورته حجرات کې ویل الکه د حجرات په قوانینو باندې کلک وې من قبل هذا مخکې د قران نه یو کتاب پیش کړي ا کتاب نشته نو او آثارت من علم یا نقل شوی سنت د علم د انبیاونه د انبیاو د سنت څخه علم به نقل شوی سنت د نبی پیش کا ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتینی خانو چې نه در سره کتاب شته نه یو نقل شوی سنت د نبی شته او داویدار یې چې ددا کړي او ددا کړي نظاروں پہ جا جا کے نظرے نظرے چڑھائے شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے دای کړي دای کارنامه دا د پلاني زموار دا د پلاني زموار لا تو منات او عزا هبل تروانی یوازې بوت ته نه ګوره من د چا د پر استعمالي کې وای د زویل من هغه چاته عزیر علی السلام ته واس کوي الیاس علی السلام ته واس یره پر بابا تر ورسېګا دا وازونه دي من هغه چاته لا استجیب له چې قبول واله نشي کولای د د لپاره دلته غافلون غافل لی نو چې ستاره دعا نه غافل دی او نه اوري نو سبه درله قبول کی دیو جنا په هر مشکل کې او په هر آن او په هر ګړای کې یو الله ته چغوال غواړي اچھا خپل خپل اولاد ته نصیحت کوي نو وایي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ یا الله ستاسو نام نظر شمګه الحمدلله پته نه لګي چې قران نه وینم موږ په څه ځای باندې پراته وای کم زیارت باندې و پراته وای ککوړي به روان کړي وای کورودانی ویل چې وا جنتی انساناو و نبی علیہ السلام د ته ډېر په بد نظر سره وکتل پاجیب نظر سره پناګوار نظر سره پیغمبر وکتل تا ته څه پته لګی چې دا جنتی دی اور ته د الله رسول استا صحابي دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام بخاری دا روایت راوړی یعنی د دنیا حال ما ته پته نشته چې سبا کېږي را سره دام را ته پته نشته چې تاسو سره به هم سکیږي نو ته څنګه دې ته وای چې وا جنتی د دې نه دا معلومه شو چې چا باندې به جنتی فتوا نه لګي عشره مبشره صحابه کرامو کې لس کسانو او خدای نبی علیہ السلام باندې دا وی خوشخبری راغلی و چې دا جنتیان دي صحابي باندې ډایرک د جنتی کېدو فتوا غنه شو لګولې نو چې ځای چې په امتی باندې و زما جنتی بچیا نامور د شچغي وی دا چغه د کفر دا جاړي جاړي وی جاړه سترګو نوخ کې تو یوا گریوان مشلوا د سمو آیا چې وا زما جنتی بچیا عثمان ابن مزعون د الله د نبی صاحب دی کور ودان وای وا جنتی نبی وای تا ته څه پته لګی چې دا جنتی دی سوچو خبره زمونږ د کفر دی خو الله دې مونږ ته معافي وکینو بس زمونږ امین دې دا چې وای وا زما جنتی بچیا و زما جنتی رورا شریعت د دې نه منع فرمایله چغه بنوي ساند بنوي زړه دې غم جلله پل الله ته اوخ کې تو یوا پټه پټه پل الله ته اوخ کې تو یوا پټه پټه پل الله ته په قران باندې خپل غم مسپکوا د جاهلیت پشان سان دی وای د جاهلیت پشان ستاینه کوي د جاهلیت پشان کله وای وا زما بچیا وا زما جنتی بچیا د خبرونو شریعت منه فرمایي د خپل ستر خیال بساته ما چاته سر تور نه کوي ما ته پردې زنانه پرې نه ده پردې ناری نه زما کور تران شي ستاسو نه د الله حکم مات نشي تاسو نه ګورئ نن په غم کې د الله رب العزت د حکمونو جنازې رواني التمړې پروت ده څوک دی چې د الله الله د قهر او د غضب سیلاب په کور باندې را رواني څوک دی چې هغه ته وای دا څه کوي زمون خورم په هوش کې نه مسلمان رورم په هوش کې نه یو مسلمان زنانه ما ونه لیدا چې وای دا څه کوي اے دنیا والا ودا څه کوي ولې مونږ غر کوي ان اتبع الا ما يوحى الیا وما انا الا نذير مبين او دا غبل کلی ششکه چراغلی خدای غر کړي د الله دشمن او د الله په غضب کا کړه نبه داوروري نبه پلاري نبه د د پړکی او درد وي خو چراشنو بس آی ځان برا خوشي کی اے خدای دې پتا باندې د شین اسمان تندر دی الله پتا باندې سوړ نه کی بس خیره مې کولا خو لاړه په بل طرف تا باندې څه چلو شو تا باندې څه وران شو پتا باندې څه قهر راغې او ګرمه ګرمه جوړه کې کله چې دا چغې کې نوال ته نظرانه خو انفعال ماده ده نو با چغې شروع شي نو یو کوکای او د الله قهر په دې قرباني وریږي روح المانی په دې ځای باندې د الله په توحید باندې سوی امام الوسی ا په دې ځای باندې یو غم ښکارا کړ دی وای ګورې التا وای فی ردنا علی من ينسب لباس الاولیاء په دې کې رد دی هغه چا باندې ينسب لباس الاولیاء چې نسبت کوي باز خلق باز اولیاء ہوتا د علم د هر شي من الکلیات والجزئیات یا باز شیخ عبد القادر جیلانی ته بدیو باز وایا یا باز انت اعلم بی من نفسی اے بازا ته په ما باندې ډیر خبردار یې زما د خپل ځان نه وقال باز او باز بویل زاقده لرم چې زما شیخ یعلم کل شیء په هر چیز باندې پويږي حتا منابت شعری تر دې چې زما دا ما به الامتیاز زتابه نه يم مگر دای چې وه کې دې شماتا او نه يم زه مگر ير ور کون کې ښکار يم ته وای خبر را کوي تاسو ماتا کچرته وی دا د الله طرفنا او تاسو کفر کړي په دې باندې او گواہی کړي او گواہی کون کې د بنی اسرائیلونه علا مثله پشان د دې باندې وشهد شاهد من بني اسرائيل چر عالم د تورات په الله پر ته په تورات ورکړې وا علا مثلی پشان ده ده درې معنا گواہی کړي گواہی کوونکې د بنی اسرائیلونه چې عبد الله ابن سلام ده علا مثلی پشان ده ده اصل اورم معنا گواہی کړي گواہی کوونکې د بنی اسرائیلونه چې د حبشو بادشاہ دی اسماعیل په شان د دی باندې نو فامنه هغه ایمان راوړ ګوره د تورات تعلیم دی نو هغه ایمان راوړ دا هم تاسو د پاره یو دلیل دی کنه واستكبرتم او تاسو ځان غټ کړئ یقینا الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته کدا غره وې سلمان بده ته نه راتله عمار بده ته نه راتله بلال بنه راتله صہیب بنه راتله سمیہ بنه راتله عتبہ به ایمان راوړې شیبہ به ایمان راوړې ابو جهل به ایمان راوړې ابو لهب به ایمان راوړې کدا دین د محمد رسول الله غره ما سبقونا الیه دیو بنوي وړاندې شوی دا به دستا بنوا دې ځای کې ابن کثیر رحم الله هغه د اهل سنت والجماعت خبره ذکر کړ دا چې اما اهل السنه والجماعت هر چې اهل سنت والجماعت ده فیقولون کل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه هر قول فعل چې د الله د نبی د صحابو نه دغه نقل نشته ده هغه بدعت ده ولانه لو کان خیرا کدا خبر غره وې لسبقونا الی نو صحابه به موږ هغه ته وړاندې شي وې لانهم لم یترکو خصله من خصال الخير الا وقد بادروا الیها زکه صحابه د دین یو خبره نه ده پرېخه مگر صحابه هغه ته وړاندې شي دي نو چې یو کار صحابه نه ده کړی نو پته ورای چې په دین کې نشته کنه د دې نه دا معلومه شوه چې د صحابي عمل ته بدعت نشي ویلې ځکه علیکم بسنتی د صحابي عمل ته پیغمبر سنت ویلې دي علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین پتا سبانه زما سنت لازم زما د خلفای راشدین او سنت لازم خلفای راشدین او سنت دا چا سنت ویلی وی وای کنه وروره محبوب عالم صلی الله علیه وسلم نو که یو عمل خلفای راشدین او تورسید نو ایت چرته بدعت نشي ویلې بلکې هغه سنت دی او سنت ورته چا ویلې دي صحیح حدیث د محبوب عالم دی صلی الله علیه وسلم علیکم بسنتی یقینا هغه کسان چې وای رب زمونږ الله دی ثم استقامون بیا ودریږي په ایبانه کلک نه ویار په دی باندې او نه بدی غمجنی اولائک اصحاب الجنه دا کسان مرګری دی جنت همیشه تن به پدې کې جزاءن جوزیا جزاءن بدلا ور کول شي دیو ته بدلا په سبب دا چې و دیو عمل کوونکی تپوس چې د نبی عليه الصلاه والسلام نشه من ابر یا رسول الله چا سره خېګړه وکم ول خپل ابي سره بیا چا سره د خپل ابي سره معلومه ده شو چې د ابي حق مقدم دی د داجینا او د حقونه درې دي درې حقونه د خپل ابي دي خپل بچی سره د سخت ډیره شوګیره د ډیره زړه د چکن چکن کېږي په خپل بچي حمل په سختۍ وضع په سختۍ تربيت په سختۍ د خدای د بوټای دل کړي وزات هو کرها وحمله وفصاله 30 شهرا انن چې څونه حق تلفي کیږي د خپل ابای کیږي مور حق تلفي مور حق تلفي الله د پاره زمارونو د خدای د پاره کوي خپل ابای ته درد مر سوي د خدای د پاره وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج موسی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل الله ته سوال کوي الله زما ساتي چې په جنت کې زما مرګ رې راته هغه وخی الله الله ورته موسی پلاني ځای تلاړ شه پلاني بازار کې په پلاني ځای کې یو قصابي قصابي تو کوي آستا مرګره صالح سلام مریان سره چې ګوره ما چې د څه عمل دی زما سره ماشاءالله په جنت کې و مرګره هندیوال بمی موسی علیہ الصلوۃ والسلام سفر سفر سفر سفر ال تورسه چورسه لاړو هغه سړی زیتا خواته کیناستو سلام کلام شو سړی خپل په انصاف باندې غوخه ورکولا څه عمل پورا د پکې ونه لید کله چې غوخه مخه ختم شولا قصابی ختم شولا څه پټي جدا جدا یې خودل ډېر مزدار مزدار هغه جدا جدا یې خودل چې کله در روان شه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یې ور زه خوستا مرګره ما ملما یم به راځه دی بوته موسی علیہ السلام ګوري چې د څه عمل دی وای ماشاء الله چې د کله ورغه یو بوټي پرته ده یو بوټي د قدر دی دغه خسته سپایي وکړه اما شاء الله دغه مخ او لاسونه او قصه او قطاره خدمت خدمت خدمت او الته کم کم پټی چې واغې پور باندې باندې کړه وکړه چې دا زبردست ده هر څه په خشلو د دې دا خدمت وکړو بیا چې کومه ده هغه پټی به سریزه ریزه کړه چکن چکن کړه دغه نه شي قیمه شیره شان جوړ کړه هغه به د په دې خله کې ورکول ماشاء الله چې کله د خدمت نه فارغ شه وی هغه بوټه یو دعا وکړه وی بچیا الله دې د موسی عليه السلام مرګره کا کیا بات ہے موسی عليه السلام ته پته ولګی دا صدا د دې خپل ابي دا آه دې دا د دې خپل ابي دا زګیره دې دا د دې خپل ابي دا دعا ده چې دا سړی به زما په جنت کې څه شي انډیواله او مرګره و وزات کرها د خپل ابي هغه سوي اسویله او داغه سوي आवाज الله رات کینا او غریات ساته چې داغه د زړه نه یو خیره خلک وای زما د مور پلار نه عقیدل دا معنی چې هغه راته پخلی وای چې زب چې عطا عاقي نه نه ته د خپل ابي خادم شه ته د خپل داجي خادم شه پتا باندې دا کوئی خدمت لازم دی والله دې زموږ نصیبه کې بس هغه انسان خپای هغه انسان افسوسونه کوي چې داغه نه موقع دلاسه تلی چانا به دا دا د دنیا نه تلی نو هغه ورته څه شي کوي وای ورورا دعا به ورته کوي څه ورته کوي دعا مان تلې پلاوی مې هم نشته پلداجی مې هم نشته دعا وکوم تاسو به ان شاء الله العزیز پلاوی دادا چې د دنیا نه تلې دعا وکوي او چې نه دې تلې ته چې دی واره لاړې بس خپل رویه بدله کا ووضعت حکرها وحمله وفصاله سلاسون شهرا حمل دد او د تین جدا کول دد سلاسون شهرا دیرش میاشت دی امام ابو حنیفه په دې ځای کې حمل نه حمل بالاکف چې پلاسو کې لو بول دد او د تین جدا کول دد دیرش میاشت دی زړه کې را تواچوا توفیق را لراکا دا ټول معنی صحیح دي چې زه شکر ادا کوم استاد نعمت هغه چې تا انعام کړو په ما باندې او زما په پیدا دا او دا چې عمل وکم زنه یک ترزاه چې ته خوخه هغه لره الله واصلح لي في ذريتي صلاحيت را کې مال را په اولاد زما کې زه توبه وباسم تا ته یقینا زه هم د مسلمانانو نه دا کسان دي نتقبل عنهم چې قبل او موږ د دیونه احسن ما عملو خستا چې دیو عمل کړی دی او تجاوز کو موږ عن سیئاتهم د دیو د بدونه فی اصحاب الجنه وی بدا په خوندانو د جنت کې مانش مارل کېږي با د خوندانو د جنت نه وعده رشتي وعده صدق الذي وعده درشتي او هغه دا چې دیو سره وعده کې دی شو دا سغه بدبخت بچي نافرمانه بچي آخ د خپل بيدا دانه هغه بچي او آکا سوای خپل بيدا تا ته او فلکما افسوس دې پتا سبانه یا فل لکما حلاکت ته پتا سبانه اتا ایدانینی یا زما بیا زما دادا ایتا سما یرا وای دا دهری بچی دی ایتا سما یرا وای ان اخرجا چې مونږ به استلې شو د قبرونو نبیا او پتا کې سره تیر شوی دی پیړې مخکې زمانہ څوک دنیا تراغه ویلک امن تبا بشه ایمان راوړه په کم تر باندې اخته بچیا و زما بچیا ستا ذهن والے بل طرف ته شو یقینا وعده د الله درشتیا نو وې ده ما هاذا ندیدا الا اساطیر الاولین مگر کسه دړم بنو دی یا به یا دادا تاسو سادهګانی ادي مولایانو سادهګانو مولایانو تاسو دوکه کړی دا د آدم او د حوا زړې قصې نه منو اولائک الذین دا کسان دی ثابت شدا حق علیهم القول ثابت شدا په دیو باندې وینا فی اممن چوی بدا فی اممن پاغ جماعتونو کې قد خلت من قبلهم چې تیر شوی دی مخکې د دیونه د جناتو د انسانانو نه او د دیو په واره کې ویل شوی دی انهم کانو خاسرین یقینا د دیو هم دیو تاوانیان دیو بتاوانیانی یعنی د تاوانی ډلې سره دا مرګ لري ولکلن درجات او د هر یو د پاره درجه دی دا نه چې دی عمل کړي ولی وفیهم او د پاره چې پوره ورکې دیو ته عمل د دیو په دیو باندې به ظلم نشي کېده فی حیاتکم الدنیا پجوان دنیاوی کې تاسو خپل ټوله مزه ختمې کړي نن را نن څه شی غواړی الله الله پور باندې به پیش کړی شي الله به تاسو خپل مزه وړاو کړي نن څه شی غواړی زبردست جامو والا بوي ولكن استبقي لیکن ز باقی پاتی کوما خپل مزید اخرت د پاره عجیب عمرو استاد غیرتی سترګو نه قربان او استاد هغه زړګینا چې دنیا ته تا دنیا نه دا ویلې عمره یو ورځ یو گورنر ته ویل چې د گورنر ما سره راشه ډوړی را سره وخره ډېر خوشاله دی امیر المؤمنین سره ډوړی لازم خیال دی ماشاءالله زبردست خوراک وای چلاړو امیر المؤمنین دنه نه سړا ډوړی ستېلې د زیتونو په ومګل سړا ډوړی دا وچکل کده نهرا رسو عمر باز وای تیل په مګلې یو روایت کې یو تاریخ کې دای چې تیل هم پرشته او به راوړلې فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کې ناس ډېر په مزه مزه خوري وګه دې گورنر وای چې الله اوس کفر مینن امیر المؤمنین ګوري او چې خرمنو اتیری کی چرتا دته ویل شي فنا فی الله وردا دنیا د سرو کمه د عمر په دور کې نو د سپینو کمه نو د مالو د دولت کمه نو د ټوله دنیا امیر المؤمنین دی الله جابر بن عبد الله وای ما د بازار نه غوخه استدانو پلاس کې غزانګي او زرا رواني لیکن ګوره دنیا کې باندې نه وځو نه ګوره او اب زیر کشته پشته اس اب اندر کشته هلا کشته اس ک دنیا د زړه ته دن نکړه نو ګوره غرق بشي تباہ بشي او برباد بشي واذکر احد یاد کا د دلیل نقلی او ذکر د عذاب دنیاوی پادیانو یا کا اخادن رور نه سبی د عادیانو هود علی السلام کلا چې راول خپل قوم لرا بل احقاف د ډیر کو د شګو پډې رو باندې احقاف راشي جمع د حق حق فندا هو مستطال من الرمل العظیم و و اعوجا دا غوګدا ډېرې د شګو دا چې بیا کګه کګه وګه شوی می کګه وګه شوی نو دا د شګو ډېرې بوي او په دې ځای کې با ډېرې وګدې وګدې د شګو ډېرې کوي بیا به کګه وګې وي کګه وګې وقد خلت النظر او پتا کې سره تیر شو ير ور کون کې مخ کې د دنا او شاد دنا ومن خلف او رستو د دنا دورته ویلو الله تعبدو الا الله فلما راوه هر کله چې ولید دیو د عذاب لرا عارضا په شکل د پلنې وریځي مستقبل او دیتهم چې مخامخ راتلون کې او د دیو میدانونو ته قالو نو ویل دیو هاذا عارض دا وریځ دا ممترنا چې په مونږ باندې بارانو کې الا مساکنهم مگر د دیو زینا دارنګ موږ بدل ورکو قوم مجرمانو ته موږ قدرت ورکړو دی لاره په دنیا کې فیما دون اندازې فیما دون اندازې قدرت چې موږ قدرت نه درکړې تاسو ته پدې کې او ګرځولې موږ د دیو د پاره غوګونه سترګې وړونه فما اغنانو نو دفن ک د دیو نه غوګونه د دیو نسترګو د دیو او نړو د وړونو د دیو من شي انس شهد عذاب د الله نه او کنزل بدر دې خود دې خو باس مکوا محبوب عالم صلی الله علیه وسلم سوچو کو چونکه طائف نبی علیہ السلام ته یو قریب ځای و پدې کې ثقيف قبيله آباد و ماشاءالله دا ډیره زړوره قبيله مضبوطه قبيله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ال طائف ته زما کرب ذل جلال پدې کې زمنګ مرګري کې لک سہولت بشی آلتا بلار شما ابو عالم صلی الله علیه وسلم چې کله آلتا تل الله اول نبی علیہ السلام د دیو د مشرانو سره میلاو شو مشرانو سره زکه دا چابي د قومي زګه تبلیغ والا الله دې ورلا کسرهم الله تعالی کله چې وکړي تلاړ شي وای مولای صاحب سره ملاو شي نو کله مشر سره کله چې څوک دین سره ډېر تعلق والی هغه سره وای ملاو شي محبوب عالم صلی الله علیه وسلم په دې کلی کې درې مشران او لوی سرکردا عبد یالیل دے مسعود دے حبیب دے کله چې نبی علیہ السلام د عبد یالیل سره ملاو شو نبی علیہ السلام چې ورته پورا خبره وکړه اول خود غوګ نه یې خاو دو سیو تاریخ عجیب لیکلی د د د ننوتو چې نبی علیہ السلام کله د ته ننوتو د سونه نخره په خکه ولا بیا محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د په کم ځای کې هغه کې نه ولې دا ټول د بیروخه خبرې وي او د الله په نبی باندې امتحانو ورنه خو کافرانو کې هم دا و چې د میلمه خو څه قدر خو کنه نو دې ظالم یې لا عبد یالیل خدای جو ته پیغمبر کړي بل څوک نه مندو پلانې مشر پلانې مشر پلانې تعالی پیغمبر کوله نو مسعود زه تلاړو ناغور ته الله د پیغمبرای د پاره بل څوک نه مونږ حبیب زه تلاړو هغه ویل چې ما سره خبره مکوا سره خبره بنکه ما ته پته لګی د الله چې ته په یو میشن راغلی خبره برها سره نه کې ولی کته واقع نبی او زستا د خبره را دوه کمانو ماته مشکلات شي او کن نبی نه نو ددا سي سړی خبره ز سره اورېدل نه غواړم نبی عليه الصلاه والسلام د دیونه مایوس شوه دی بیا محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د هر هر کس سره هم خبره کړدا خدای نبی عليه السلام دعوت د نبی زړګې دی د نبی سره زړګی دی د نبی جبه ده خو انک لا تهدی من احب ببتا محبوبا سچ ته غواړي هغه نه کیږي سچ سو غواړي وای کنا الله چې سو غواړي هغه کیږي اوس د نبی سره زړګی دی زم د دغه د دعوت سونه سر انداز دعوت بو سونه دل سوز دعوت بو جبه د پیغمبر دا زړګې د پیغمبر دی درد پیغمبر دی فرقه د پیغمبر ده او دا سی بیرو خیاجبا میټن جوړ شو چې دې سړی مونږه تنگ کړو یو ځای کې دعوت ورکې بل ځای کې دنه با په څه باندې خلاصېګو نو ظالمانو پل ما شمان ولم سول پل لیونی او پاگلانی ولم سول چې دې سړی پسې شي او کلی نه وباسي واړه خاصم د الله غار کی او چې وړو ته ته په واکه سویا چې لکه د سی وک الله اکبر ماشومان په نبی رسول الله پسې شو لیونی پسې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې ده گزاره په نبی علیہ السلام باندې شروع دي توکانی په نبی علیہ السلام باندې شروع دي چغه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې والے کیږي سپېړې پړ کولې کیږي چغه دي سوري دي کوکی دي نبی علیہ السلام مخ په وړاندې منډه وای ستاسو خیالي روایتونو کې چې راځي چې د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم پړې مبارکې په وینو باندې څه شوي رنگ برنګ ستاسو خیال یو خدا ما شمانو سړی غټ سړی نو سړی لا کمر را پری دین وینه تر روان شي دا خو ما شمانو وړې وړې کمرې وي خدای دون زیاتې په نبی عليه السلام باندې را ورولي چې د دې یو ځای نه لګی نه تلې بل ځای نه بل ځای نه بل ځای نه بل ځای نه ناغی نبی ازیات شوه نو د نبی علیہ السلام پړنو ته رسیدلې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په وجود پورې دغه جامه نخته شنه صاحب بدنه تکشین بدن د نبی علیہ السلام تو سلام په دې ډېرو ډېرو وهلو وهلو باندې الله یو کس چې رست بیا مسلمان شوه دی وای ډیر زیات جړل کړه چې ثقيف قبيله جوق در جوق را له مسلمانې ده یو کس ته چاړه ډیر زیات جاړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترا شته ولې جاړي سره خبره نه کوي خو چې نبی ته ګوري نو جاړي و یا رسول الله جاړم خو پدې شکلا د ماشومانو ته په مخ کې کړې تا دغوی نه منډه والے ماشومانو چغې وی سورې وی پتا باندې کانی ورېدل ځم په دې ماشومانو کې هم خزلک غټو ما د الله نبی ما پتا باندې یو گزار وکړ چې ستا په سر په دې ځای ولګې تا دا لاس داسې وریو او چې کله به بل گزار وکړ په دې ځای ولګې نو ستا د دوه لاسونه داسې نیولې او منډه دیواله عاقفیت راته یادېږي هغه کیفیت را ته یادېږي هغه ستابه بصیرت ته یادېږي دته ویل شي لقد اوزیت فی الله والله ما اوزی مثلی احد قسم په الله د الله په دین باندې زده سي ستی شوه ما ته دونه تکلیفات رسیدلی چې اچا ته نه دي رسیدلی منډه ده منډه ده پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم لک سات کینی جو بس هغه بیا ورته را ورسی محبوب عالم صلی الله علیه وسلم یو ځای کې د دې شریرانو د دې आवाजونو نه د دې چغو نه هغه هم ستړي شواړو بس په دې ستومانه ستومانه کې چې ستومانه شونه نبی عليه السلام یې پرې خو یو ګډ تراغه نبی عليه السلام ډډه لګول نبی عليه السلام په دې وخت کې یو الله ته فریاد کوي اللهم اشکو الیک ضعف قوتي اوس هغه نبی اوس په دا ځای کې الله دیو خبر نه دی نه دی پویا ولې ما زکه وਹੀ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ګټه ته نبی علیہ السلام ډډه لګولې پته نه لګي به هوشي پر راغلې سترګې پټې شوې د الله د نبی او اتبا نبی علیہ السلام لیدره ده عتبہ دا د نبی علیہ السلام د سر دشمنو خو د نبی علیہ السلام دا د به کسی به بسی چې د عملی دلې دشمن په تر سره غلې بل غلام ته وای دا خوشد انګور وې صدا محمد دې د محمد لورګه غلام راغې تاریخ عجیب لیکلی وکړه چې راغې د ددا کشا چې نبی علیہ السلام ولیدا دا خسته سترګې بیا تکړه خیال دار راغې چې وړ بیا را پسې رااله د نبی علیہ السلام منډه ته ځان جوړاو بس کاتر یو غلام نور سکرو واپس بیا کې ناستو ګوره د غلام په لاس کې خوشه ده د انګورو زما مالک دارا کړي چې دا د لورکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د کمزې زه د نینوی و زما د رور د یونس علی السلام د کلی ورته ته یونس څه پیژنې ورته خو د الله نبی دی د الله پیغمبر دی کما پیغمبري چې الله مال را کړي د سي پیغمبري الله غلا ور کړي او د یونس علی صلوات و سلام پورا تاریخ نبی علیہ السلام بیان کړ دا غلام د د زړه چې کوم دی الله مایل کړ هغه په نبی علیہ السلام په دغه ځای باندې ایمان راوړې د چا درد الله به ځای نه بوزي په خوش بیابان کې الله رب العزت دغه د دعوت هغه اثر الله په یو ځای کې ونه شنو په بل ځای کې وذالک افکهم وما كانوا یفترون ما د تاریخ دا ټکی ډېر جړای سربی علیہ الصلوۃ والسلام د غلام کشا واورې دا خیال دا چې ظالمان بیا رالل د الله د نبی دی د دوانو جهانو سردار دی دې ته ویلې چې دنیا دنیا کې راضی ده وذالک افکهم وما كانوا یفترون محبوب عالم صلی الله علیه وسلم راغله ابو هريره په دې سفر کې تاریخ کې دام دی چاغام دی په دې ماشومانو په دې وهلو کې صرف نبی دی زکاغت پته نه لګي په کم ځای کې وتی تر به تر په کومه کنده باندې ته هغه غلا ولې نبی جدا په دغه طرف را روان دی بیا دی یو ځای شوی دی محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د سحر مز دی ولکې په دې کې پیریان د دنیا څوکۍ د اسمانونو سخته شوې ده پیریانو تشکیلونه شروع شو چې دنیا کې وګورئ څه نوې کار پېښ شوه دیو چراله نبی علیہ السلام زخمی زړګې بدن چور چور ستړې بدن زخمی زړګې د پیغمبر پتر لګي په کم انداز باندې بده قران لستو سحر کې قران لولې بس دا پیریان دغه ځای ته راغلي مشر ویلی خپل کشران ته چې چپ شي یو خپل قران ویل کی بس دیو په دغه ځای کې اسلام راوړی ایمان راوړی ایمان اجمالی دغه د اجمالی ایمان چې پیریانو ایمان راوړ اجمالی قصه دلته الله بیان کړه پورا تفصیل به سورته جن کې راشي او وی واپس تللی او قومونو ته دعوت ورکړي الله خپل نبی له تسلی ورکولا چې که ثقيف مسلمانان نشول هغه ځای کې ستا دعوت کارونه کا الله ستا په دعوت باندې جنات مسلمانان کړل وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فلما قضیا هر کله چې ختم شه قران ولو الی قومهم واپس شو خپل قوم ته منذرین پنیت د يرولو انذار کون کې يرون کې نو ویلا ای زما قومه ای زما قومه ان سمعنا کتابا من اوریدل یو کتابا چې نازل شوی پس د موسی علی السلام نه عیسی یو نویل یا ورته پته نه وا یاداو چې مشهور موسی علی السلام انزل من بعد موسی تصدیق کون کې دې د پر دا غسا چې د دنه مخ کې دې يهدي ال الحق هدايت کوي حق تا او لارې برابرې تا یا قومنا ازمنا قوما عجیبو دای الله خبر او منه د دای د الله ایمان راوړی په دې باندې بخنه بو کې تاسو ته ټولو ګناونو تاسو او یجرکم من عذاب الیم او پنای بدر کې تاسو ته عذاب دردناک او ومن لا یجب دای الله چا چې قبولتیا و نکړه د دای د الله فلیس بمعجز فی الارض نه ده د اخلاص دون کې د الله نه پزماکه کې پته اختا او نه به د د پارا ما سوا د الله نه نور دوستان دا کسان په گمراه ښکار کې دي زجر ده په انکار د قیامت اولم یرو اې دا خلق نه ګوري ان الله الذی یقینا الله غزاد چې پیدا کړی اسمانونه او زمکا نه د ستړی شوی د دیو په پیدایش باندې قدرت لري اعلی په دې باندې چر ژوند کې مړو لرا او او یقینا د الله دې پر یو څه باندې قدرت وانا هبت شان د قیامت وګورا و یوما پاورز باندې او رسول الذین کفروا پیش کوله بشی کافران پور نوای بالله الیس هذا بالحق ولنذ ذا حق قالوا بلا وربنا وای با او زمونږ د قسمی په خپل الله قال فذوقوا العذاب پس وسکه عذاب پس عذاب دا تاسو کفر کاو فصبر صبر کوا کما صبر اول العزم من الرسل لکه څنګه چې صبر کړو خوندانو د اعظم د رسولانو نه سو کوي ټول انبیا اول العزم دي او دا پنځه پکې مشهور موسی علیہ السلام ده عیسی علیہ السلام ده